دویم دی اصولي دا کړی دا چې ما دې چې کم از کم دوه ورځې به مخکې مونږ ته د خبر درکړو دا هغه دوه ورځې خبر نه شي بلکې یو ګنټه مخکې ما ته مخکې ټیل مو خو چې ما دې دونیم بجې رینګ کړی زما ملګري خاص بازار ته راغلي سره د کتابونو او دلته در شو دلته راځي ما ورته ما د دې اوس ته واپس کما او ورته مې چې یو ورځ بعد راشي به تاسو د جلمه د معلوم دی به خامخا ویډیو کوي او وايي به چې دلته مونږ راغلي او دوی را نه وتښتېدل دی وجه ما ملګري ته یم کو صدا مسلم شي چې څو کو دی وجه بدل ته کینه او درځم بسم الله الرحمن الرحیم مخکې ما خبره وکړه او بیا تاسو خبرې وکړې دا خبرو زه وضاحت کوم اوله خبره تا دا وکړله چې کم ملګری متعین شوی هغه کسان برازیو دلته وباس کوي او لتا غلط بیانې وکړه ملګری لا متعین شوی نه دي صرف داوا متعین شوی ده او ملګرو لا تعین نه دی شوی امرګره ناشته به دی ویل چې ته ماته ویل چې دوه ورځې بعد به زتا دوه ورځې مخکې به زتا خبر درکوم ولې چې لږ سات مخکې تا ویل یو ورځ مخکې به مال خبر راکړي دا سپا په خپل کلام کې ته خپل نمبر خپل نمبر چې خپل صبر کوي بلکې دا خبره وکړه چې دوه بجې ما ته د اطلاع وکړل ولې چې دام ته غلط بیان وکړل د تا ته اول لس بجې کوي ولس بجې تقریبا ما ته دا معلومات د یقیني نشته خو په دې دوه غنټو کې ته په یو وخت کې تا ته اطلاع کړې و اول نه تا ویل چې ما سوران نمبر ګره راوستې او ان شاء الله دلته ما سملګری برابر دي ته کسان راولي راي ولې بل خبر دا تاسو کوي ستاسو بل مرګریم کوي چې مناظري میدان نه مقرر شوی منګم دای دې لپاره راغلی و چې کومه دعوه لیکل شوې ده دا څه ناقصه ده په دې کې بس افهام تفهیم وکړل شي خو چې تنقیحات وکړل شو دا ملا افضل خبره ده اوس د مناظرې خبره نو موږ چې خبر شو چې دی و چې موږ له سوران نه کسان را روان دي او غار چاته واضح ده چې کتابونه مور سره دي موږ هم کتابونه سره سره راوړي موږ د دې د لپاره راوړي چې افهام تفهیم کې خبره پیښ شي موږ به کتاب پیښ کوو خو چې بیا موږ ته خبر وشو چې مناظر صاحب را روان دی به ځام کوم نو ما ویل چې مناظر صاحب را روان دی نو موږ هم تیاری ته بس اچانک موږ د خپل منځ کې میټینګ وټاکو چې بس موږ مناظره ته تیاری کوو بس وسو سره مناظره کوو ځکه چې مخکې موږ روجه کې سمګری دا بیان کړه ولته مرګره ولا راغله وغو ته ویلو چې بس کی به خبره بخلاصه کو بیا غم ملکانانو خبره کړې و چې اختر نه پس به خبره کوه خبرې نه روسته شول نو موږ وایو چې دا خبره چې ټاکلو ته شي نو دا بیا زه ته نه رسیږي مونږ ول بس په دې زه ختمو دا خبره د څه ټیم نه سره دوه کلونو نه یاد دینه څه زیات دا خبره را روانه چې مونږ به دا خبره ختمو کینو په خپل منځ کې هغه وسه پورې زیاته ونه رسیدا مونږ ول چې بس دا راجم شوی ټول او دا موقع ده بس په دې ځکه ختم شونه خبره به خون وکي بیا ول مولوی صاحب هغه یو خبره دا کړې و چې تاسو میټینګ کړی دی او پای کې موږ مناظره مناظرې ترتیب هم برابر کړی دا د غلط بیان وکړه یا خو به دا دې اقرار وکړي چې ما دروغ ویلي او یا به دا دې دعوو کې چې ما ته علم غیب دی دوه خبرو نه به دا خالي نه د چې کومه خبره وکړله ځکه چې دا خو موږ حاضر نه او زه دا تاسو ته احادیث من پراتی مخې ته دا زه په سر باندې حاضر ګڼم او الله حاضر کوم چې موږ د دې لپاره دا شورا نه راټوله کړې چې موږ خپل مقصد او زمونږ په مهانه شورای د هغې لپاره موږ ملګري راټولو زمونږ څنګه میشن دی موږ ته څه د بره نه څه خبرې کېږي هغه موږ د قوم د اصلاح لپاره هغې باندې خپل منځ کې شورا کوو او مخکې خلکو ته رسوو جی خبر کې اسی وخت ځای کی زه مناظر نه مجا مناظر ته زه د بچو لا نه مناظر نه سې زه سم په طریقه سره مناظر کوي په اصول په خلا خپل دلایل تو یا خپل مزور یا ما کومه دعوه کې کوم تنقیحاتي هغه وو کې د مناظرې نه مخکې دا غي نه پاتې دلایل میدان وسته چې مسلمان عالم خو نه دا عام مسلمان هم دغه توقع امید نشي ساتلی کېدلی تاسو کوم کار کړی سره زمونږ یوه خبره هم پکې نه ده راخیستې او ټول د خپل مرګونو دغه او سبانه یې کوم شیر کړی